د الله رب العزت د الله رب العزت د شان عمره او د هغه مناسب حمدونه او صفاتونه چې منګه او تاسو عاجزان فقیران او ګناګار الله رب العزت خپل کور کې د خپل کتاب په نسبت باندې کېنولو حدیث مبارک کې راځي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د زمکه او د اسمانونو د پیدایش نه ډیر وخت مخکې الله رب العزت د قران کریم صحیحا فرشتو ته تلاوت کړه سورته طه او سورته یاسین د فرشتو چې قران کریم واورېدو نو هغه وی توبا لامه ينزل عليه هذا څه خوش قسمت دی هغه امت چې په هغه باندې به دا قران کریم نازلېږي او توبه لالسنتن تتکلم بهذا سو خوش قسمت دی هغه جوی چې هغه په دې قران کریم باندې خوځي او درې مې و فرمایل توبا لاجوافن تحمل هذا هغه سینې برکتی او ډېر زیات خوش قسمته چې هغه په کې با قران کریم ځایږي قران کریم به پکې ځایږي او قران کریم به اوچتای هغه بختور امت د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم امتو چې پاغي باندې قران کریم نازل شو او هغه بختوري جبي د نبی علیہ الصلات والسلام د امت وی د نبی علیہ الصلات والسلام د امت جبی وی چې هغه په دې باندې او خوځېدلې او هغه بختوري سینې ال جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت چې هغه قران کریم ځای کو الله تعالی دی د دې فرشتو په دعا کې او باغ بختور خلکو کې مونږه غریبانان هم شمار کی بل حدیث مبارک کې راځي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د نبی علیہ الصلات والسلام امت د نبی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم وی احب بقاء الارض الى الله مساجدها الله رب العزت تا خوخ زایونه په زمکه کې هغه جمعهتون دي او بل حدیث مبارک کې راځي اتقان کې سیوطی رحمه الله تعالی نقل کړي چې القرآن احب الى الله من السماوات والارض وما فيهن قران کریم چې ده نو دا په الله رب العزت باندې دا اسمانونو او د زمکه نه زیات درون دی الله ته ډیر محبوب دی نو مونږه او تاسو الله رب العزت په جمعات کې چې الله رب العزت ته خوښ ځای دی او د قران کریم په نسبت نو دا یو لوی عمل دی الله تعالی دی چې څنګه مونږه او تاسو په افتتاح کې راجم کړو او د شورو توفیق مونږ لراکو دا شان دی الله رب العزت قران کریم سر ته در رسول توفیق هم مونږ لراکی او الله تعالی دی موږ له قران کریم باندې د صحیح عمل کولو توفیق راکړي د سنن دارمی یو روایت ته جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قران کریم د شروع کولو مثال هغه داسې دی لکه غازیان مجاهدین هغه چې سامان تړي او غزال روانيږي او سر ته د رسیدلو مثال داسې دی لکه غازیان چې غزا وکي فتح او بره عمومي او سره د غنیمتونو نه واپس را روان شي د نبی علیہ الصلات والسلام خبري چې ظاهر ته ګوري نو هم په وسړې په اسانه پوي شي او د نبی عليه صلوات و سلام خبري دا داسې وی لکه سمندر په کوزه کې بندول لکه سمندر چې کوزه کې بند کی د قران کریم او د جهاد څنګه نسبت ته چې قران کریم شروع کړي د دې مثال نبی علیہ السلام د مجاهدینو د جهاد ویل دي قران کریم دې ته یو ځای کې اشاره کړې ده وجاهدهم به جهادا کبیرا د قران کریم په بیان ته دای سره لوی جهاد وکا او لوی کړه او کا لوی مقابله وکا قران ورته هم د قران بیان ته جهاد وی او نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې شروع کوي نو مثال داسې دی لکه جهاد او چې سر ته رسي نو مثال د بری دی د کامیابی او د غنیمتونو دی جهاد چې دی نو دا هم د زمکه د سماولو یو لوی ذریعہ ده الله رب العزت قران کریم کې د فساد د ختمولو ذریعہ جهاد ویل دی چې د مخ د زمکینه کدشګردی بدمنی او بهای ختمیږي نو هغه په جهاد باندې ختمیږي لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع که جهاد حکم نه وي نو دینی ځایونه بروان شیو که جهاد نه وي نو زمکه با په شرکیاتو په بدعاتو او دارنګي پر رسمونو د غیر الله په قانون په دی باندې وسمکر وانه شوی و زمکه کې و بګاړ پیدا شوو او زمکه و برباد شوی و خود جهاد سره پزمکه کې اصلاح رااله او د جهاد حکم او جهاد سره فساد په اصلاح باندې بدلیږي نو قران کریم ته جهاد ویلی نو په قران کریم سره زلالت او گمراهی په هدایت باندې بدلیږي شرکیات دا په توحید باندې بدلیږي د قران کریم په بیان سره او د قران کریم په ویلو سره په دنیا کې یو لوی انقلاب راځي نو د دې وجنه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم قران کریم ته جهاد ویلی دی او د قران کریم والو لکه تاسو الله تعالی د ټول هر یو قدم د خپل رضا طرف ته او خپل طرف ته حساب کی د لری لرونه ملګری چې کم دنو د قران کریم په نیت او د قران کریم په اراده باندې دې ځای تراغلی دي دا یو لوی نسبت دی نو د دې مثال جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د مجاهدینو سره ویل دي بل حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلات والسلام فرمایي من سلک طریقا یطلب به العلم سهل الله به طریقا الى الجنه او بل حدیث کې راځي نبی علیہ الصلات والسلام فرمایي من سلکا طریقا یطلب به العلم فهو فی سبیل الله حتا یرجع سوق چې په یو لار باندې روان شو او پاغي روان نه د دې لپاره چې زه علم طلب کوم علم چې دی نو هغه قران او حدیث دی نن چې کمندونو دنیا کې انګريزای تا او ساينس تا او مشرقي علوم تا اردو او پښتو تا دې ته علم ویل کیږي خدا علمونه ندي دا علمونه نه دي دا چې ډیر شي نو لور رمبه بشي د دنیا د غټولو سیس بشي او د دنیا د غټولو یو سامان بشي علم هغه پوی ته وی هغه پویا چې پاغي سړی الله او پیجنی سړی په الله او پیجنی او چې څومره پاغي کې ورغرقيږي نو دومره به الله تعالی ته نږدې کیږي دې ته علم وی مخه ته به سړی ته الله ملو شي دغه ته علم وي چې قران کریم نازلې دل شروع شو او لومبه وحی را لاله نو نبی علیہ الصلات والسلام او نه درته د کتاب پتا وا نو الله قران راولېګو نو علم قران کریم ته ویلې دي نو علم دا دی چې سړی په الله او پیجنی دا الله رب العزت احکامات پیجنی دا الله رب العزت درزا کولو طریقو پیجنی چې زبا الله رب العزت څنګه رضا کوم او په کومه طریقه به الله رب العزت رضا کیږي دغه ته علم ویل کیږي او زبا الله رب العزت پی جنم څنګه دا بغیر د قران کریم نه نکیږي نو چې یو سړی د کور نه راووت د کلی نه راووت د خپل ځای نه په دې اراده باندې چې زه زما او قران کریم زده کوم دا قدم چې دی اوچتای نو دا ډیر لوی قدم دی دې چې را روان دی نو دا دې اوس الله تعالی طرف روان دی نو دا حقیقت په جهاد کې دی حقیقت چې دی نو دا په جهاد کې دی یعنی دا سړی حکمن او شامل دی د هغه چا سره چې څوک چې کمدنو د دشمن سره بر سره پیکار دي د کافر سره پر سر پیکار دي او د الله رب العزت د دین د باره سر چې کمندرو په تلی کې خېده او د الله رب العزت د دین د باره سینه چې کمندرو راځته دا نو دا سره د قران کریم ته شناسته او قران کریم د باره روان دی فهو فی سبیل الله نو دا په لار د الله رب العزت کې دی دا غلوم الله رب العزت ثواب ورکو دلوم الله ثواب ورکي ټیک دا چې څومره مشقت سیواوي نو دومره درجات سیواوي چې څومره مشقت کمی نو دومره درجات کمی نو د بالفعل مجاهد چې هغه په میدان کې دی نو داغه درجه یو لوی درجه ده ځکه هغه بالفعل په میدان کې دی او دا داغه په حکم کې دی او دا هغه سره په سنا سره ثواب کې یو نسبت لري هغه سره چې کمنو یو تعلق لري نو د نبی عليه الصلاه والسلام حکم وی چې فهوا فی سبیل الله حتا يرجع تر دې چې د خپل کار نه فارغ شي او را واپس شي نو دی ودا الله رب العزت په لار کې حسابي پلار کې ودا الله رب العزت طرف ته ودی حسابي یعنی دته او دا فی چې نو دا هم دو طلباء او د علماء پولیس یو ډیر لوی مقصد لري فهو فی سبیل الله دې پلار دا الله کی حساب دې کده دو قدم اوچتی کی په قدم دل الله ثواب ورکي دې چې ساخلی دل الله په دې ثواب ورکي دې چې کم دنو په ځان باندې ست خرچه کوي نو الله رب العزت ول داغي ثواب ور کوي او په دې باندې کوم خرچه کوي نو الله رب العزت په دې باندې ول الله رب العزت ثوابونه ور کوي کوتیب لهم به عمل صالح کتب لهم به عمل صالح دل په هر یو کار پار یو جایز عمل چې صرف جایز قدرې وي نو دل الله په ثوابونو کې شماري الله رب العزت ول ثوابونو کې شماري داولی دا د څه د وجنه دا د دې د وجنه چې دا د الله رب العزت کتاب راواغ دا الله رب العزت نظام راواغس او کوم یو کتاب چې الله رب العزت د ټولي دنیا د اصلاح لپاره را لېګلو او د ټولي دنیا د سمولو لپاره را لېګلو دا هغه نظام او هغه دستور راواغس چې په دې سره ټول دنیا هغه سمیدله او په ټول دنیا کې انقلاب برپا کېدو او ټول دنیا دا د الله رب العزت غلام کېدله ټول دنیا هغه په د الله رب العزت غلام کېدله او د مخلوق د غلامای نه په وتله دی قران کریم ته په قران کریم کې هدایت ویلې دي هدایت مطلب لار سمون کې رواني برابرون کې او رکو ته لار سمون کې چې دا چانه چې کمندونو لار رو کشوي په دنیا کې وا د چانه چې کمدنو د عقیدی لار رکوي د چانه به د عمل لار رکوي د چانه به د قانون لار رکوي د چانه به د امن لار رکوي د چانه به د حیا لار رکوي لارې به تیرو کې شي وي دغه لار رکشو خلقو ته چې د چانه لارې رکی شوې دي داغه د پاره هادي داغه د پاره لار خود هغه چې کمندنو قران کریم نه ا قران کریم نه نو د داسې یو کتاب راواغس چې په دې سره د د ځان لا ژوند هم اصلاح کېدله او په دې سره د د کور د زندګۍ هم اصلاح کېدله او په دې سره د ټول عالم داغي هم اصلاح کېدله دا داس یو کتابو چې دې سره د الله رب العزت قانون د الله رب العزت نظام هغه پس مکه باندې چې کمنو لاگو کېدو او دا الله رب العزت خوخه په دې دنیا باندې نافذ کېدله چې د دې دنیا سمخ د دې قران کریم مخالف سو نو هغه چې کم دنو گمراهی وا او پاغي باندې الله رب العزت نا خوخو لکه حدیث مبارک کې راځي ان الله نظر الى سکان العالم الله رب العزت د دنیا اوسیدونکو ته وکتل فمقتهم عربهم واجمهم نو الله په غصه شو پاربیانهم پاجمیانهم یعنی په اچا کې په عربیانو کې او په عجمیانو کې په اچا کې داسې عمل نو داسې عقیده نو چې پاغي الله رضا شوي وي دا غي عقیده دا غي عمل او دا غي چې کمندونو د ژوند قانون او نظام هغه ټول د الله رب العزت د غوسه کولو الا بقایا من اهل الكتاب مگر صفات را پاتې کسان د اهل کتابونه چې کوم صحیح يهوديانو یا صحیح نصارا او موحدین باغی کې نو بس هغه داسې و چې دا غي ځنکار او ځنې عملونه هغه داسې و چې هغه د الله رب العزت د خوخي او نور ټول الله رب العزت بدی شو او الله په غوسه نو الله رب العزت د هغه خلقو او د هغه عالم د سماولو او ځان ته د خوخولو اراده وکړه نو هغه له الله رب العزت قران کریم راولېګو هغه له الله رب العزت قران کریم راولېګو مونږ خو صرف قران کریم دومره غنلې چې دا چې کمندنو چرتا د صرف کولولو کتاب دی صرف د ختمونو کتاب دی او دا صرف چې کمندنو د قسمونو کتاب دی دا قران کریم یو لوی فلسفه لري دا چې کمندنو یو لوی حکمت لري او دا په مسلمانانو کې د انقلاب جذبه را پیدا کړي خو نن مسلمانان د دین غافل دي د هغه عالم د اصلاح لپاره الله رب العزت قران کریم را لګلو امام مالک رحمه الله څخه وی لا یصلح اخر هذه الامه الا بما صلح به اولها د دې امت رستنی چې دي هغه په بل نسخه باندې نشي سمېدلې خو په هغه به سمېږي چې په کومه باندې اولنی سم شیو چې په کومه اولنی سم شیو نو په هغه باندې به دا رستنی سمېږي نن کې یو سړی وای چې من کم تاریخ شروع کو چیرې دا پاکستان سم شي او څه طریقې سره کار وکړو چې دا ملک او عالم او دنیا سم شي دا فسادونه ختم شي دا دشګردۍ ختم شي دا بیزتۍ ختم شي دا غل پاره دا الله رب العزت د کتاب نه علاوه بل لار نشته د نبی علیہ السلام په دور کې د نبی علیہ السلام نه لګ مخ کې چې کمی بدرنګي او چې کوم سو نو دا غي ټول اسلام په قران شوی دا دا غي ټول اسلام په قران شوی دا ننوم کې اصلاح کیږي نو په قران کریم باندې کیږي نو په اکسفورد باندې کیږي او نه چې کمندونو په یونیورسيټي کیږي نه په ټکنالوژي کیږي او نه په ایټمی پلانټ او په بل څه په بل څه اصلاح چې د عالم کیږي نو په قران کریم باندې کیږي د دې وجنه قران کریم د الله نظام او د الله خوخوا د دې راغستون کی د دې ویون کی هغه ته کمندونو د الله رب العزت خوخوي دا الله رب العزت خوخوي الله تعالی دی منګ او تاسو پاغي کی حساب کی او الله رب العزت ته دا درس د خپل رضا او د خپل خوخي وګرځي او الله تعالی دی منګ ټول له چې کمندنو د صحیح ویلو او د اوریدلو توفیق راکړي یو دعا وکړئ او بیا به ان شاء الله په سلور بجې باندې درس شروع کیږي ان شاء الله سلور بجې باندې به درس شروع کیږي او ان شاء الله تر ماقامه پورې به بیا درسي الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين الله رب العزت دې زمونږ له ټولو ټول ګناهونو معاف کړي دا کم درس دا چې شروع شو الله رب العزت دې چې څنګه موږ له شروع کولو توفیق راکړو الله رب العزت دې د هر قسمه داخلي او خارجي دنه او د بهر رکاوټونو نه پامان کړي او الله رب العزت دې د هدایت ذریعہ وګرځي او الله رب العزت دې هر قسم او رکاوټونو نه پامن کړي الله رب العزت دې چې کوم ملګری دې لری لری نه راغلي دي الله رب العزت دې هغه له هر قدم د نیکه تل کې واچي مقامی ملګرو لري الله رب العزت دا غي د صحیح خدمت توفیق ورکي الله رب العزت ته چې کوم ملګرو د درس شروع کولو کې اخلاص کړی دی او منډه او تړلې والي الله رب العزت له دواړو جهان خوشاله نصیب کړي الله تعالی دې د دې درس کوم نه ثواب الله رب العزت زمونږ شيوخ او استادانو ته زمونږ مور او پلارونو او خويندو ته الله رب العزت ټول مسلمانانو ته ورسي الله تعالی دې مونږ هم صحیح طریقې سره په قران کریم باندې پوهه کی او الله رب العزت دې چې مونږه چاته وایو او رینو الله رب العزت ته مغي صحیح طریقې سره په قران کریم باندې پوهه کی الله رب العزت دې زمونږ د خلینا هغه خبرې وباسي چې هغه د هدایت سبب ګرځي الله دې موږ د هغه خبرو نه پامان کړي چې هغه د فتنې او د گمراهۍ سبب ګرځي الله تعالی دې دا درد چې کم دنو د ټول دنیا د پاره د هدایت ذریعہ وګرځي الله رب العزت به موږ له صحیح عمل کولو توفیق راکړي مجمع کې حاضرینو کوریدونکو کې د چا چې کم دنو په ځلونو کې څه قسمه شرعي ضرورت وي د چا څه قرضي وي د چا کورونو کې څه تکلیف او مصیبتونه وي الله تعالی ته ښه معلوم دي الله رب العزت دې دا غي ټولو د غیبي خزانو نه بندوبست وکړي الله تعالی دې جیلیان په خیر او عافیت سره کورونو تراولي الله رب العزت دې زموږ نه خوشاله شي الله رب العزت دې زموږ نه خپل رضا اعمال صادر کړي الله رب العزت دې موږ ته د نبی علی السلام شفاعت نصیب کړي الله رب العزت دې د حرمینو شریفینو حفاظت کی الله دې زمونږ خاتمه په ایمان کی صلی الله تعالی علیه